بچ کېدو د پاره کوم قوانین ذکر کړي او هغه یو دیرش قوانین دي چې په دې باب کې ذکر کیږي او دویم نمبر په دې باب کې د احد د شکست دیار لس وجه ذکر کیږي چې بعضی حکمتونه دي او بعضی اسباب دي او دریم نمبر په دې باب کې د منافقانو صفات ذکر کړي د غزوه احد متعلق چې یعنی داسې وخت راشي چې کله کفار غلبه عمومي او مسلمانانو ته په یو جنگ کې وقتی طور سره شکست ملاو شي نو په داسې وخت کې د منافقانو څه کیفیت دي او سلورمه خبره بیا د هغه سره شان او شهدا د شهدا او شان چې کوم دنو هغه ذکر کړي په میانس کې د نبی صلی الله علیه وسلم صفات هم ذکر کړي او ما تاسو ته ویلو دا په دې ټولو بابونو کې تفصیلی باب دی او خلاصې هم د ټولو نه تفصیلی خلاصه ده هغه کې مونږه تر دې پوري لس حکمتونه ذکر کړل د غزوه احد د شکست چې څه فواید پکې او څه وجوهاتو او ورسره چې کوم دینو د شکست نه د بچ کېدو د پاره یوش قوانین تر دې پوري ذکر شو اوس د دې ځای نه مخکې دا د هزیمت او د شکست نه د بچ کېدو د پاره یو بل قانون ذکر کړي پایت نمبر 156 کې او بیا د اغین ورستو ور سره کوم دینو بعضی تاکیدات هغه ذکر کړي او بیا د نبی صلی الله علیه وسلم بعضی صفات او هغه ته در الله تعالی د طرف نه د خپل صحابه مبارک توصیه ده بیا دا غینه ورستو په آیت نمبر 164 کې بیا درې امور د تهذیب الاخلاق او هغه قوانین چې د پاره د دفع د شکست د پاره دی هغه ذکر کړي بیا دا غینه ورستو په آیت نمبر 165 کې بل علت او بل سبب ذکر کړي د غزوه احد د شکست یو لسم سبب ذکر کړي دا غینه ورستو بیا درې اسباب نور چې کوم دی هغه ذکر کوي په آیات نمبر 166 کې 167 دغه کې او بیا دا غینه پس د منافقینو یو لس صفات هغه ذکر کوي او بیا دا غینه ورستو بعضی قوانین د تعذیب الاخلاق سره بیا متعلق دي شپږ دي تر 175 نمبر آیات پورې دا ذکر کوي پمینس کې د شهدا او لس صفات ذکر کړي او دا غي نو ورستو بیا درې شبهه دی او دا غي جوابونه دي دا تر آیت نمبر 180 پورې یو سل او اتیا آیات پورې بدغه شان په دې ترتیب باندې روان وي نو اولنې دغه چې کوم ذکر کوي چې بل یو صفت ته چې تاسو دا غي نه ځان وساتئ یو بل خوې د منافقانو او هغه سبب د شکست ګرځي هغه خوې څه دی هغه کلمه د لو ده د لو کلمه دا ده چې مطلب یو کار وشو دا غي د تقدیر ناغه منظور وو نو د منافق سړی کار دا وی چې هغه پاغي کې لو ټکه وای مطلب دا چې کچرته داسې شی وینو داسې بشیو کدا څه شی وینو داسې بشیو دا د لو کلمه چې دا د تقدیر په باره کې ویل د دینه منع کوي ځکه چې کچیرته تاسو دغه کلمه وایي نو بیا به تاسو دغه شانته شکستونه راځي د الله تعالی مدد به بیا نه راځي او دا د منافقانو صفت ګرځي یا ایها الذین آمنو اے مومنانو لا تکونو مکیږي کلذین پشاندا کسانو کفرو چې کافران دي وقالو وایل اخوانهم په بار درونو خپلو کې لالام شانیه دی رونو ته وایي یعنی په بار درونو خپلو کې او رونو نه مراد څوک دی مراد تنه هغه د قبیلی خلق دی او دغه رنگی یا څوک چې کوم دنه مطلب د دوی په دین کې هم شریک وي ها نو هغه خلق تنه مراد دی چې دا غي په باره کې سوي اذا ضربوا في الارض کله چې غوي سفر کوي په ځمکه کې د پاره د تجارت علم یا بل څه د پاره زی او کانو غزن یا وی غي غزا کوونکې د الله په لار کې نو دوی سوي لو کانو عندنا کچرتوی دوی مون سرا ما ماتو نو نه به عمر شوی و ما قتلوا او نه به قتل شوی مرګ به په نو راغله او قتل شي بنو خو کچرته د مونږ سره وې په کلی کې ناس وې دا د تقدیر نه ګوره مقرره خبره وی چې په چا باندې په کم ځای کې مرګ راځي او په کم ټیم کې پر راځي او دغه مرګ چې راشي یا قتل راشي نو دوی داغه په مقابله کې سوې کلمه د لو استعمال کی کچرته داسې وې نو بچ شوی بو ليجعل الله ذلك حسرتا نو داس شي شو دای هغه دویشتم او دغه شو قانون شو د پاره د سشي د پاره د دفع د هزیمت د شکست نه د بچ کېدو د پاره چې دا کلمه به تاسو نه استعمالوي دا ټکی به تاسو نه وایي او دا عقیده د برا هغه کې یو ته ویل کیږي برا ولا بالتشبه د کفار سره دوستی په مشابهت سره کول نو هغه مشابهت بیا کله په افعالو کې کله په اقوالو کې دا هغه مشابهت ته چې په اقوالو کې د کفار سره راشي د کفار سره مشابهت راشي په اقوالو کې نو الله وی دا بنه کوي تاسو ما لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم دا لیجعل الله بعض وی دا د اغه لا تکونو سره متعلق دی دا لام لا تکونو تاسو دا سه مکی گئی نو چې تاسو نکی گئی نو لیجعل الله سچل بوشی او بغرزی الله تعالی ذالک دغه کلمه حسرتا افسوس ها افسوس ارمان فی قلوبهم پزړون د دوی کې دوی به وای تاسو وسره ممنئ چې نیمه نه وسره تاسو دوی غوند نه شي دوی وو یره دا مسلمانانو باندې خو زمون خبر اړو اثر نه کوي پوښ وی اړو اثر په نه کوي نو دوی به خپکیږي په دی باندې یا دا لیجعل لان تدغه کا عاقبت د پاره دی لیجعل الله دغه کار خو د تقدیر د وجنه کیږي په تقدیر په دې نور واستو کیږي چې ته د لو کلمه استعمال کی تقدیر باندې اس تاثیر نه پریوځي خو صرف دومره کار کیږي ليجعل الله چې وګرځي الله تعالی ذالک دغه کلمه حسرت نفسوس فی قلوبهم فزرون د دوی کې بس اته په خپه دي اته په پریشان نه چې کدا څه شیو حالان کې پاغي باندې په تقدیر کې اثر نه پریوځي والله یحیی و یمیت اوس جواب ورکړي الله تعالی چې ولی دا کلمه موایي ځکه دی وی لو کانو عندنا ما مات و ما قتلوا نو دا مرګ خو په سفر کې نه دی دا مرګ خو په جهاد کې نه دی والله یحیی الله ژوند کول کوي و یمیت الله تعالی مړ کول کوي دا ژوند او مرګ د الله په لاس کې دی والله بما تعملون بصیر الله تعالی پاغه سبحان چې تاسو عمل نه کوي لیدونکو دی ولا ان قتلتم فی سبیل الله او متتم اوس الله وای زکه په دې لار د جهاد کې ته قتل شوی یا په دې سفر کې ته مړ شوی نو خو څه چل به وشي د دې دنیا نه بلار شي کنه راضی بچا ته بیا هم الله تعالی ته راضی او الله برته مغفرت کی رحمت بدر باندې کی نو دا څه خبره ده ولا ان قتلتم فی سبیل الله کچرته تاسو او جل شوی پلار ده الله جهاد کی او متم یا مر شوی په خپل مرګ باندې په سفر د جهاد کی لمغفرت من الله نو خامخا لوی مغفرت دې له طرف د الله نه ورحمت نو لوی رحمت ته خیرون دا خامخا لوی رحمت مغفرت او لوی رحمت د الله تر طرف نه خیرون هغه بهتر دی مما دا غتنا یجمعون چې دا خلک جمع کوي دې کې په دنیا کې پاتې شو دې بسو کی خو دې بس مال جمع کی سبا اولاد راوړي نو ستل به چې دا غینه د الله مغفرت او رحمت داتې غوړه دي ولا ان متم او قتلتم لا الى الله تحشرون او کچرت تاسو مړ شوي فلار د الله کې او قتلتم یا قتل کړی شوي نو لا الى الله خامخا الله تعالی طرف ته تحشرون تاسو برا جمع کول شي الله ته جمع کول شي مطلب دا نه دې تختې دي شي نه ته تختې دي شي کدا کم مخ کې مړ شو کم رستو مړ شو دا به بیا چاته راځي جمع به بیا هم الله تعالی ته کیږي پاغاول کې اول قتل تم مخ کې وي او دویم دل کې متم وي په دې دویم آیات کې متم مخ کې کو مرګ مخ کې کو او قتل ورستو کړو ځکه اول چې کوم دی نو هغه په بار د جهاد کې دی او هغه سره مغفرت او رحمت دی او دا دویم ترن دا په عام سفر کې دی ځکه مرګ مخ کې کو قتل پکې ورستو کړو په دې کې فقط حشر وي چې الله ته به جمع کیږي نو الله ته پر سره جمع کی که مسلمانی که کافری که هر سفر تا کړي او د جهاد په سفر کې مغفرت او رحمت دی فبما رحمت من الله لنت لهم د دین ورست اوس ته نبی صلی الله علیه وسلم صفات ذکر کړي او دا صفات په اصل کې د نبی صلی الله علیه وسلم او دا غینه پس د هر امیر چې کوم دنو دغه صفات هغه په ځان کې راولي چې د جهاد امیر یو په ځان کې راولي او دا د صحابه مبارک چې کله په وخت کې دغه وختي خطا وشو اجتهادی او بیا دا غی نه پس هغه شکست شو نو نبی صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی د صحابه او د رضا کولو او دا وی دراجه مکول د پاره د بعض آداب بیانې فبما رحمت من الله ما زائده ده نو فبرحمت من الله په سبب دا غلوی رحمت سره د طرفه د الله نه لنت لهم تنرم شوی دوی ته فاعف عنهم نو سکا وعفاف عنهم عفو کړه دوینا دوی ته بخنو کا دوی نه عفو کا مطلب کو دوی نه کما خطا شوی دا نو هغه ته معاف کا واستغفر لهم او دوی له بخنه غواړه د الله تعالی نه درې سلورم وشاورهم فی الامر بل مشوره ور سره کو پکار کې نو دا نبی صلی الله علیه وسلم مشورې ته نو محتاجه ځکه هغه پیغمبر هغه ته وحی راتله خو هغه ته چې مشورې امر شوه دی نو دا د صحابه او د دلجویۍ د پاره چې ملګری د کلا مطلب دا د په جماعت کې ادبن تعذیب دی ورکو سزا مزا دی ورکړه نو دا غي نو ورست په کار دا دي چې بیا ورته بخنه مو کې بیا ور د الله نه استغفار غواړي او بیا ځان سره داسې په مشوره نیمه کې کینه چې هغه خوشاله شي او رضا شي فاذا عزمت وکله چې تقصد کې دی او کار فتوکل علی الله نو بیا سکه وزن سپاره په الله باندې بیا دا مکه چې مطلب دا دی په مشوره کې چې ستا کومه فیصله وشي نو یو مشوره ده او دا یو چې کوم دنو فیصله ده مشوره کول چې کوم دی امت د پاره په پا انتظامی غټ امور کې واجب دي لیکن دا خبره ده چې فیصله کول نو په فیصله کې بیا امیر ته چې الله تعالی په ځړه کې کم ورواچي خو په شرط د دې چې هغه د شریعت سره خلاف نه او دویمه خبردار چې هغه د مصلحت او حکمت اجتماعي سره خلاف نه نو په هغه شرط باندې بیا د امیر توکل بکې او بیا هغه فیصله کوي دا اوس یو زمانہ کې دا یو مسله راوته چې شورا ملزمه ده او که معلمه ده په خوا دا مسلې نه وي شورا ملزمه ده او که معلمه ده شورا ملزمه مطلب دای چې شورا سو غواړي هغه بکیږي او کنه امیر سو غواړي هغه بکیږي نو ګورئ په دوو شرطونو باندې دا یو خبره بیا ساتي په دوو شرطونو باندې فقها لیکلي دي یو دا چې خبره د شریعت نه خلاف نه او دوی مدار چې د مصلحت اجتماعي د نظم اجتماعي نه خلاف نه نو بیا اختیار چا لره دی امیر لره دی شورا بیا په دغه صورت کې معلمه ده اوس موجوده دور کې دا خبر راپورته شو چې نه په فیصله کې شورا ملزمه ده شورا چې وګواړي نو بس هغه به الزامي فیصله او امیر په سر نشي راکوله نو دا سره دا د موجوده نظام جمهوریت نظام چې کوم ده دا د اصول دي په هغه کې چې کوم دین په امیر باندې مشوره په زور باندې منل کیږي ځکه چې امیر هغه صدر چې کوم وی هغه فقط توثیق کوي او نور اختیارات چې کوم د قانون ساده هغه ټول پارلیمنت ته وی نو هغه وی دا شورا ده خو شورا هغه نه ده هغه کې خو الزام دی پای کې خو جبر دی نو هغه کې خو شاور هم نه بلکې هغه کې خو شاور علیه دی هیڅوک پتا سو باندې غالب کېدې نشي کچرته الله تعالی تاسو مدد وکي بیا به اپ پتا سو غالب نشي و ان يخذلکم او کچرته فریق دی الله مدد تاسو فمن ذل الذي نسوق تیغا ينصرکم چې مدد وکي تاسو من بعده پس د پرې قودو د مدد د الله تعالی نه چې الله تاسو مدد پرې قودو نو دا غي نه پس بیا تاسو سوک مدد وکي یعنی هیڅوک مدد نشي کولای ته استفهام انکاری ویل کیږي بیا تاسو څوک مدد نشي کوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص په الله باندې دي ځان سپاري مؤمنان مؤمنان دي بیا ځان خاص په الله باندې سپاري او دا دعوه ده چې بیا تکرار را لما تاسو په صورت کې دعوه توحید بار بار مکرر راځي لپاره د رد پچا باندې په مشرکان باندې اول ځل سوا الله لا اله الا هو په دویم ځل ولا اله الا هو العزیز الحکیم دا د امیر او د نبی نور صفات دي ښا او دي ته صفات سلبیه وای او دا صفات چې کوم ده نو دا اصل کې جواب ده د اعتراض د منافقانو منافقانو یو غنګوسه خورا کړه وی نبی صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله من ذالک هغه وی د غنیمت نه قبل تقسیم سره واستل یو صادره تن اخسته دی پوښوي نو دا خو په غنیمت کې خیانت دی الله تعالی په هغه باندې رد کوي و ما کان لنبی او ندی جایز نبی لرا ندی مناسب نبی لرا ان یغل کی خیانت کی په غنیمت کې و من یغل الاواقو کی خیانت کی په غنیمت کې یاتی ناراضی با پر د قیامت یاتی راضی با بما غل دا هغه خیانت خپل سرا یوم القیامت پر د قیامت باندې هغه هغه خیانت والا شی هغه غلا کړی شی بو سره وی او راضی با ثم توفا كل نفس بیا پورا ورکړي چې هر یو نفس ما جزاء ما جزاء دا هغه کسبت چې دکړي دي وهم لا یظلمون حال دار په دې بظلم نشي کوله اوس دوی پدې کې افمن تبع رضوان الله کمن باع بسخط من الله دا اوس د دوی د یو بل قیاس جواب دی دوی یو باطل قیاس وکړو وی دا چې خو به زمونږ سردارانو او مشران چې کوم په جاهلیت کې هغه به کول کله به د غنیمت نه ده تقسیم نه مخکې مخکې به یو شی واغستو نو الله وی وو تاسو دا نبی په هغه باندې قیاس کوي هغه خو چې کوم دی نبی د الله تعالی د رضا تابع دی او هغه خلق چې هغه د الله په غضب او غصه باندې ککړ خلقو نو هغه څنګه تاسو په تاسو څنګه دې پاغه باندې قیاس کوي نو دا د هغه سوال جواب دی ها افمن تبع آیا هغه څوک چې هغه تابع دی یعنی نبی صلی الله علیه وسلم رضوان الله درزا د الله کمن پشان د هغه چا دی با چې هغه اخته دی بسخط من الله فغضب سرا فغصی سرا له طرف د الله نه و مأواه جهنم او زائد هغه جهنم دی و بئس المصير او بد زائد ګرځیدو دا جهنم نو هغه دا هغه پشان کې دی چې نبی تاسو په خپل سردارانو باندې په خپل کافرانو جاهلانو سردارانو باندې قیاس کوي هغه کو د هغه د الله د رضا تابع دي او هغه د الله په غضب اخته او په غصه د الله کې راګیرو نو د دواړو ترمنځ د فرق دی دا قیاس مع الفارق دی هم درجات عند الله هم درجات لهم د پارا د چا د تابع کیدون کو درزا د الله باز وی هغه سره لګي یا باز وی چې نه د دې دواړو سره لګي لهم د دواړو ډلو د پارا کده الله د رضا څوک تابع دي او کده الله په غضب اخته دي درجات مرتبه دي عند الله پنځ د الله باندې پنځ د الله باندې د دواړو خپل خپل درجه دي د مسلمان او د الله د رضا د تابع کیدون کې خپل درجه ده هغه اوچته درجه ده او د الله په غضب او غصه باندې گرفتار سړی خپل درجه ده هغه لاندې درجه ده ایت درکات ویل کیږي خو دې دا کې دواړو ته درجات وی ځکه دا دې ته تغلیب ویل کیږي والله بصیر بما یعملون الله تعالی لیدون کې دې په هغه عملونو باندې تاسو کوي لقد من الله علی المؤمنین اوس د نبی نور صفات ذکر کړي نور صفات د نبی ذکر کړي او مسلمانانو ته د دغه د پاره چې کوم دی د جهاد د پاره دا ترغیب دی ا لقد من الله یقینا احسان ک الله تعالی علی المؤمنین په مؤمنانو باندې اذ بعث فیهم چراوی دې کې پدوی کې رسولن رسول من انفسهم د جنس د نفسونو د دوینا یتلو علیهم چې لولي په دوی باندې آیاته آیاتونه د الله تعالی نو رسول پکې راولېګو آیاتونه لولي دا اولنې صفت چې خا یتلو علیهم آیاته دې ته صفت د تبلیغ ویل کېږي د نبی او صفت سره مبلغ وي دا رنګ کې په یو علاقې کې یو مشر یو امیر وي او یو علاقې داغه په کنټرول کې نه داغه صفت بداوي چې خلکو ته د الله آیاتونه غ تلاوت کی د قران درسونه د قران دغه کوم دنو هغه سکی هغه عام کی خا درس عام کی و یزکیهم دویم کار ادا دې چې پاکي بلا خلق د ګناونو نه خوشوي عملی طور سره به خلق د ګناونو نه پاکي و یعلمهم الكتاب والحکمه او خی به خلکو ته کتاب کتاب به خلکو ته خی قران به ورته خی والحکمه او حدیث بس دې کې ما ته معنا کړو ته دې دا کې مراد څه حدیث دی امام شافعی نه رحمه الله نه نقل دی غوي دلته کې حکمت نه مراد سنت در رسول الله صلی الله علیه وسلم دی و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین اگر چې دوی من قبل مخکره دینا لفی ضلال مبین په گمراهی ښکارا کې دا مؤمنانو د دین مخکې په ښکارا گمراهی کې الله تعالی په رسول اگر اولې غلو نو دوی لا د رسول د قومندې لاندې جنگ او جهاد کوم دی هغه پکار دی نو دای تقریبا د رسول الله صلی الله علیه وسلم لس صفات بیان کله او دې کې اصل کې اشاره ده چې مؤمنان او د مؤمنانو امیر هغه په ځان کې دغه صفات راولي یو دا ده چې نرمي بکې د ملګرو سره دویم دا ده چې جبه سخت او زړه سخت دا بنوي دریم دا ده چې عفو بته کوي که سخطات وشي سلورم دا ده د الله نه بوله استغفار غواړي پنځم دا ده مشوره به سره کوي په کارونو کې شپږم دار چې کله د مشورې په اخر کې فیصله کوي نو توکل به پچا باندې وي په الله تعالی باندې وي وم دار چې په امیر کې به خیانت نه موجود او اتم دار چې یتلو علیهم آیاته نه هم دار چې یزکیهم لسم دار او یعلمهم الكتاب والحکمه نو دا صفات به پیغمبر کې او دا صفات به امیرم پچا کې راولي فزان کې به راولي اولم ما صابتکم مصیبتن اوس د دې دا نه ما تاسو ته وی هغه یو لسم علت په دې آیات کې ذکر کړي چې په احد کې شکست ولی وشو ولی شکست راغی نو یو لسم وجه ذکر کړي اولم ما اصابتکم دا اولم ما اصابتکم اتقولون آیا تاسو وایي خوشي یا افعلتم هذا تاسو دا کار وکړو وتقولون لما اصابتكم او تاسو وایي په هغه وخت کې چې کله اورته د تاسو ته مصیبت نغلوي هغه مصیبت قد اصابتم چې یقینا تاسو رسولیو دشمن ته مثلیها دچند دی د دې دچند تاسو دشمن ته رسولیو دوچن څنګه صحابه په احد کې او یا کسان شهیدان شو په بس نور نو او یا کسه شهیدان شو او په بدر کې دوی څه چل کړو او یا کسه کافری مردار کړیو او او یا کته بندیان کړیو نو دا دچن تاسو د دینه هغه تر رسولې وو قلتم نو بیا تاسو وی چې کله تاسو نو دغه کار وشو دا مصیبت راغی تاسو وی ان هاذا من اين هاذا دا تکلیف او دا مصیبت مونږ ته چرته نه راغی نو قل ورته وایا هو من عند انفسکم دا یو لسم علت دی دغه مصیبت چې دی من عند انفسکم دا طرفه د نفسونو تاسو نه دی دا تاسو نه خطا وشوه تاسو د هغه کنداونه چې کوم دین والا کوستوي د هغه په وجه در باندې راغی ها ان الله علی کل شیء قدیر نو دا باز راکه بول چې من عند الله لکه رست راضی په مکه تیر شو فباذن الله یا رست راضی فباذن الله دا الله په اذن دی دلته کوي من عند انفسکم نو ګوره په اختیار د الله کې دی راوسته الله دی خو سبب ورلته جوړ شوی دی د دوی نفسونه جوړ شوی دی نو ځکه وی من عند انفسکم د طرفه د ځانونو تاسو نه دی ان الله علی کل شیء قدیر یقینا الله په هر یو څه باندې قدرت لرونکی دی وما اصابکم دا اوس دی کی دولسم او دیارلسم علت چې کوم دنو هغه ذکر کړي او د ادولسم علت په دې آیات کې ذکر کړي و ما اصابکم هغه چې در رسیدلې تاسو ته یوم التقل جمعان فورز د ملاوی دو د هغه دوه ډلو کې دوه ډلې د کافرو د مسلمانانو یو بل سره مخامخ کېدي نو په هغه ورځ چې تاسو ته کوم مصیبت در رسیدلې فباذن الله نو هغه په اذن په امر د الله دی په اختیار او په قدرت د الله دی هغه د الله په اختیار او د الله په قدرت باندې راغله او دای دولسمه وجه شو چې بس د الله اختیارات دي کله به فتح راولي کله به شکست راولي بدر کې فتح درکړه او خود کې شکست درکړو دای دولسم سبب شو دیار لسم وليعلم المؤمنین وليعلم الذين نافقوا او دې لپاره چې ښکارا کې الله تعالی مؤمنان علم نسبت بیا او شو الله ته ما تاسو چې په ماضی او مضارع سره نسبت د علم الله ته وشي مراد بتنه اظهار او تمیز وکړه وليعلم المؤمنين دې لپاره چې ښکارا کې الله تعالی مؤمنان وليعلم الذين نافقوا او دې لپاره چې ښکارا کې الله تعالی هغه کسان چې نافقون نفاق کړل دي منافقان دي نو ګورئ سوچو دا دیار لسمه وجه شو چې الله پاک دا شکست ذکر اوستو چې په دې شکست سره د مؤمن او د منافق تمیز راغی مؤمن ښکارا چې او مؤمن څوک ته مجاهد څوک ته او منافق راخکارا شو هغه داسې ګډې وډې خبرې وکړي چې پاغه سره دا هغه حقیقت څه شو هغه را معلوم شو کارا شو خلکو ته وقيل لهم تعالوا وليعلم الذين نافقوا اوس دې دا مخکې د منافقانو پنځه صفات تیر شیو د غزوه احد متعلق دا هغه جنگ متعلق چې کوم جنگ کې مسلمانان ته شکست شي مخکې پنځه صفات چې کوم دنو هغه تیر شو په آیت نمبر 154 کې تیر شوی خو هغه کې سو یو داو چې خلق د دین او د بل مسلمان غم کوي د منافق سره د ځان غمي دویمه خبره دار چې په الله باندې ناحق ګمانونه کوي دریم داو چې دا خبره کوي حل لنا من الامر من شيء څلورم داو چې په زړه کې نفاق او کفر پټ کړي او پنځم داو چې تا ته وی لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ها هنا که چیرته زمونږ د اختیار وین مونږ بدل ته نه وجل شوی خو مونږ په زور ځان تر اوست شوی دا پنځو شپږم اوس ګورا وليعلم الذين او دې لپاره چې کار کوي الله تعالی کسان نافقو چې نفاق کړي دي نافق ينافق منافقتن نفاق اصل کې نفق نماقوز دی نفق چې کوم دی نو هغه دغه ته ویل کیږي سوړی ته ویل کیږي چې په دې دشتو میرو کې هغه سمسری کړی کنا نو یو هغه دو طرفه وته راوتی وی یو طرف پټ وی بل طرف ښکار وی نو په یو طرف ور داخل دی په بل طرف باندې وزي د منافق هم دغه شانتی کار وی دو خلی وی یو طرف تم چې کوم دی په یو خپل باندې ایمان راوړي او په بل خپل باندې څه کوي کفر کوي دا دوه مخ وي په دې وجه ته منافق وي دکېږي نافقو چې نفاق کړي دي نو دا یو شپږم صفت شو وقیل لهم او ویل چې دوی ته تعال او راشي قاتلو فی سبیل الله جنگ کوي د الله په لار کې د الله د دین د پاره د اعلان لپاره جنگ کوي اول کار خدا دی او دفعو یا کچرته د الله د پاره جنگ نکوي د دین د دفاع لپاره نکوي نو د ځان نه خو دفاع کوي د خپل اهل د خپل عیال د خپل کور نه خو دفاع کوي کنه نو اول جنگ دا د سړی د الله د دین لپاره وکي خو که د الله د دین لپاره څوک جنگ نکوي د مؤمن کار خدا دی نو بیا د ځان نه دفاع کوي نو چې دوی ته ویل چې قالو نو دوی وی لو نعلم قتالا کچرته مون پوی دې په جنگ باندې لتبعناکم نو خامخا مون بتاسو ستا ستا تابع شیو مون بر تر جنگ لتلو کو مون په جنگ نه پوی ګو چې جنگ خلق څنګه کوي د جنگ چل ناراضی ښا دای دای یو ماننا نو د بل د منافق کار داوی چې د د جنگي امور نه به خبره وي او چې د جنگ په ټیم کې راته ویل شي جنگ لرا ده او يرمانه چل نه راځي خوش وي نو دا د بل صفات ته ووم صفات ده دی یا لو نعلم قتالا دویو معنا چا دام کړی د مفسرینو کې چې کچرته مونږ پوی دی چې دا بجنګ وی نو لتبعناکم مونږ بر سره تلو خو جنگ نه دی دا خو جنگ نه دا خو چې ځان هلاکت ته ورځول دي تاسو دا غي مقابله ته ورځي هغه دومره په قوت کې راغلي دي دوی سره جنگ کول دا خو ځان تباہی ته چول دي نو دوی دا خبره کوي خدای د منافق سړي خبره ده دریمه خبره دار چې دوی دا وایي لو نعلم قتالا که چرته مونږ پوي دې په جنگ باندې چې دا په جنگ وي د الله په لار کې مونږ بر سره تریو خدا جنگ نه دې فتنه ده اته سری فتنه ده مونږه فتنو لنه زو مونږه د الله په لار کې جنگ وی مونږ بر سره تلو دا درې معنی مفسرین کړي ښا هم للکفر الله وی دغه منافقان چې دي للکفر کفر تا یوم اذن په دغه ورځ کې اقربو ډیر نږدې دي منهم د دوی نه لل ایمان ایمان ته په نور ورځو کې په نور ورځو کې خو بدای ایمان ښکارا کو او ایمان مؤمنان به خلکو ته ښکارا کېدل خو چې د جنگ میدان جوړ شو جنگ راغې نو چې دوی دا خبره وکړي نو بس په دې خبره سره ښکارا شو چې او هو دا خو سړی مونږ په اسی ګمانو دا خو کفر ته نږدې خلک ته د کفر خلک ته ها یو معنا دا چې په دې خبره باندې دوی کفر ته نږدې شو دوی معنا کشاف د مخشری دا کړی دا هم دا منافقان چې دي لیل کفر مدد د کفر تا یوم اذن په دغه ورځ کې اقرب ډیر نږدې دي منهم د دوی نال ایمان په نسبت د مدد د ایمان د مؤمنانو په نسبت باندې د کافرو سره مدد کې زیات ور نږدې دي یقولون بافواههم دا نه هم صفت وګورا نه هم صفت دا دی یقولون دوی وای بافواههم فخلوق فلو باندې ما هغه خبره لیس فی قلوبهم چې پزړونو کې نشته په خلی خدای دا وای چې کچر ته ما ته پته وي چې دا د الله د لارې جنگ دی نو زبر سره تلې او ما خو په زړه کې دا نشته په زړه کې د سره جنگ ته اراده نه لري په زړه کې د سره جنگ ته اراده نشته دا اته د خلی خبرې دي ښا والله اعلم الله تعالی خپوی دی بما پاغه سبانه یکتمون چې دا منافقان پټي په زړونو کې الذين دا منافقان هغه کسان دي قالو چې وایلی اخوانهم په بار درونو خپلو کې ورونو نه مراد ما تاسو ته وی هغه رونه سوق دی هغه په قبيله کې په قوم کې چې کم کسانو او هغه په احد کې شهیدان شو نو دوی دا هغه په بار کې وی وقعدو او دوی په خپل ناس دا منافقان دوی په دوی سوې دا غرونو بار کې وی لو اطاعونا که چرته زمونږه منلوي نو ما قتلو نه بوجل کېدل که زمون خبره منلوي نو نه بوجل کېدل خدای خدای چا منی نه کنه وي پوه شئ دوی وی د چا منی نه دا عبد الله ابن ابي ابن سلول هغه راي دا و چې په مدینه منوره کې د دم نه جنگ وشي بهر تر نه کیږي او اراده خراب و نور سه اراده و هغه دا و چې هر چرته کافر د بهر نه رادن نشي نو موږ به سره چې د مؤمنان په ټول قتل کو نو دا اراده و او چې کله بهر وته شهیدان شو وې زمونږ نه منل نو خدای که بهر ته قتل شو کنه نو دا دا خبره کې بزان خیال او ډیر بخیال ساتي اکثر چې شهیدان نشي ملګرو د خلینو غره دا خبره وځي نو دا د منافقانو خبره ده لو اطاعونا ما قتلوا که زمونږه منل ونه نه بوجل کېدل دا زمونږه ونه منل چې چامنی نه په دې وجه دا کیږي الله ورته وی قل ورته وایا فدرؤ نو دفقی عن انفسکم الموت د خپل ځانونو نه مرګ ان کنتم صادقین که چریای تاسو رښتونی په دې خبره کې که چرته تاسو رښتونی یې په دې خبره کې چې څوک کینی نو هغه به نه قتل کیږي نو زه تاسو به مرګ دای ځان نه مرګ دفع کنه زه ځان نه مرګ دفع کړه چې تا ترا نشي خام ولا تحسبن الذين قتلوا اوس دوی چون کې منافقانو د شهداو په باب کې بیا د بیو کړه دوی دا ځکه چې زمونږ نه منل الله وی وو دا هغه قتل شو هغه په زړونو کې خو بی ادبی و هغه خو دا لار المحروم شو خوندونه و نه کستل په دنیا کې نو چې هغه دا خبره کول نو الله وای صرف د جبه خبره نه دا خو دوی په ذهنونو کې دا خبره ده نو د ذهن باندې پابندی ولګولا لا تحسبن الذين قتلوا ګمان مکو پاکستان باندې چې وجدي شي دي فی سبیل الله پلار د الله کې لار د الله مرته ویلو لاعلاء کلمت الله د پاره د اعلاء د کلمت الله او حدیث سره مرته غته دغه کړي وا ترجمه کړي وا امواتن دمړو امواتن مان مرته ته کړي وا په دغه کې د سوره بقره کې مرته دغه تفصیل کړو چې بغوی وای امواتن کثائر الاموات مړ نه دي پشان د نور مړو نور مړه خو پک لاړل هغه روحونه جنت ته نه رسیږي او د دوی روحونه سدي هغه جنت ته کوم دنو هغه رسیدلي دي بل احیاء بلکې دوی ژوند دي عند ربهم پنځ درب خپل باندې نو بل صفت لار دي بل احیاء دا دویم صفت شو او عند ربهم رب تنزدی دي مقرب دي دا دریم صفت شو ښا یرزقون بل دا بل صفت لار چې دوی ترزق ورکول شي په جنت کې څنګه رزق ورته ورکول شي مسروق وای مونږ د عبد الله بن مسعود نه پښتنه وکړه رضی الله تعالی عنہ چې څنګه رزق ورته ملاویږي هغه وای چې مونږ پښتنه کړې و د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نو هغه مونږ ته فرمایلی چې رزق ورته داسې ملاویږي چې ارواح هم فی اجواف طیر خضر د دې شهیدانو روحونه چې دي هغه د شنو مرغو په ججرو کې دي فقال ورته وی هل تشتهون شیئا څه شی غواړی نو قالو دی وی ای شیء نشتهی من بسو غواړو الله ونحن نسرح من الجنه حيث شئنا او مونږ چې په جنت کې کم خواو غواړو اخو ګرځو سرو پکې نو الله تعالی ورته بیا وی بیا به دوی دغه جواب ورکی په دریم ځل چې ورته وایي نو دوی به پوه شي چې دوی خو دوی خو نشي پرې خو دی تر څو پورې چې دوی سوال نه کړي نو دوی به سوال وکړي وای او به وای چې الله مونږه واپس ک دنیا ته حتا نقتل فی سبیلک مره اخرى حتا چې مونږ ستا پلار کې په دویم ځل باندې قتل کړی شو بس دک یو خبره ده کدا را ترا کې الله بو ته نه دا خو نشته صحیح شو بس نور جنت کې ګرځي بل روایت کې راځي حتا نقتل فی سبیلک 10 مرات حتی چې موږ ستا په لار کې لس واره نور قتل شو نو دا هغه دغه يرزقون دوی ته رزق ورکول شي فرحين بما آتاهم الله من فضله پنځم صفته وګوره فرحين خوشحالي کوونکې دي بما پاغه نعمتونو باندې آتاهم الله چې الله ورته ورکړي دي من فضله د فضل خپلنا دای پنځم صفته دا ده شپږم صفت ويستبشرون او زیر غستون کې دي زیر اخلی دوی بالذین په هغه کسانو باندې لم یلحقو چې هغه نه دی پیوست شوی بهم دوی پورې من خلفهم د شا طرفنا د ورست له دوی نه په دنیا کې پاتې ورونه دي مجاهدین دي نو دا غي په بار کې دوی سکی زیر اخلی څنګه زیر الله خوف علیهم چې نبیر په دوی باندې ولا هم یحزنون او نبی دوی غمجن دی به غمجن نه دا غنور مسلمانانو ورو مبارک دوی ته پته ولګی چې کاغی په ایمان او په جهاد سره راو رسیدل او شهادت ورته ملاو شو ناغي به جنت کی وی نه به پیروي او نه به پیغام وی لا خوف علیهم ولا هم یحزنون ترجمه اغال په سوره بقره کې تیر شو بیا نه جماعت کوله وخت لګي یستبشرون بنعمت من الله اتم صفات دار یستبشرون دوی زیر یخلی بنعمت فنعمت فنعمتون سره دا نعمت مفرد خو جنس ته اطلاق دا هغه کثیر ته شامل دی ښا به نعمت من الله په ډیرو نعمتونو سره له طرف د الله نه او فضل او په لوی فضل سره له طرف د الله نه دا اتم صفت شو وان الله لا نهم صفت شو وان الله لا یضيع اجر المؤمنین او یقینا الله تعالی نه ضایع کوي اجر د مؤمنانو نو دا لسم صفت شو چې ګوره دا دیت الله تعالی اجرونه ورکړي دی او دوی داسې په مرتبو کې دي دا د شهدا او شان ځکه بیان کړي او خود کې شهیدانو شو او منافقانو غړي وړي خبرې کولی نو الله تعالی ورته د شهدا او شان بیان کړي او سړی تل ته ناس ته او ته شهدا او پسې راګيږي راچره شهدا او شان واور دا غوي کم لوی مقام او لوی مرتبه ده تو بيدا خبره مکوا الذين استجابوا لله اوس د مؤمنانو بل صفت بیانې دا نو مؤمنان دي صحابه دي ښا او دا په دغه کال باندې چې کله ابو سفیان هغه شکست خوړه په دغه جنگ کې په احد کې خواږی شکست خوړه خو بیا وته وقتی فتح حراله چې فتح حراله بیا الله پاک په زړونو کې روب واچو نور سو نقل خدا شهیدان یو کلو بیا او تختیدل چې او تختیدل نو چې لری لاړ یو مقام ته ورسیدل نفاغی دا کې ابو سفیان راتاوسو او غوسه چې خپل ملګرو ته ورته وی وی چې تاسو خو مطلب دا دی هغه ختم نکړل مسلمانانو ختم نکړل او دویم کار دا دی چې نمو دا هغه خد ځان سره راوستي نو وی دی چې زو مقابله تا نو نبی صلی الله علیه وسلم ته پته ولګی دا نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم د صحابه ته وی صحابه په داسې حال کې چې زخمیانو بیا تیار شو میزو د سره بیا را روان شو د ابو سفیان په زړه کې روح پریوتو دا غدای نه بیا واپس و تختیدو نو دا هغه واقع طرف ته اشاره ده الذين کسان استجابوا لله استجابو چې استجابت او خبره عمر له قبولیت او کو لله د امر د الله والرسول او د رسول د الله من بعد ما صابهم القرح پس داغینا چې رسیدل او دوی ته زخم او په دې کې ما تاسو ته وی دا د دې ځای نه نور دغه بیانې خاص صفات امور د تهذیب الاخلاق هغه نور امور بیانې ښا چې دې شکست په درته نکېږي شکست په درته نکېږي د فل هزیمت لپاره کوم قوانین کنا خو لیکن دا خبره ده چې تبسکه تبه دا کار کوي چې تبه د الله او د رسول خبره مانی هغه چې تاسو ته امسو حکم کینو هغه مانی دا به تر 175 نمبر آیات پورې دې کې با شپږ داسې صفات هغه ذکر کیږي ها یو دا شو خاجی بل ګورا دای شپږشتم شو الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم د پاره دا کسانو احسنو چې خی کړی دی اخلاص کړی دی احسنو اخلصو یا احسنو خکار کړه منهم د دوینا وتقو تقوای کړه دا اجر عظیم دا غي د پاره لوی اجر دی چا د دوینا احسان وکړو وای دا هغه صحابه چې د زخمی حالت کې او نبی علی السلام ورته ویل چې دوی دوباره ابو سفیان راضی دا مقابله ته وځو نو وای هغه مراد دی هغه سدي هغه مراد دي نو هغه ټول صحابه او احسن منهم پکې کم راغې نو یو هغه چې مطلب په خلی باندې په ټول تیار شو عملا چې کم راوته نو دا منهم هغه طرف ته اشاره ده او کشاف کوئی نه دا منهم چې دا من بیانیه دي بس دا ټول مراد دي تبعیضیه نه چې بعض پکې مراد دي للذین احسنوا د پاره دا کسانو چې وی احسان او کو اخلاص یو کو وتقوا تقوا یو کړ اجر عظیم دا غي د پاره لوی اجر دی منهم چې هغه دغه صحابه هغه دغه صحابه ها الذین قال لهم الناس ان الناس ندای وشتم صفات شو بل ګورا الذین قال لهم الناس دا کسان دي چې وی دوی ته خلقو و ان الناس قد جمعوا لكم یقینا خلق چې دی را جمع شوی دي تاسو ا ویم دغه زمونږ او تاسو وعده د جنگ چې کوم دی هغه بیا په موسم د بدر کې آینده کال تا خو شي نبی اسلام ورته وی ان شاء الله صحیح ده بالکل آینده کال چې کله دغه شو نو ابو سفیان راوته او نبی صلی الله علیه وسلم هم راوته صحابه سره چې راوته نو ابو سفیان پلار کې الله تعالی داغه پزړه کې یو یره واچولا چې یاره واچول نو نعیم ابن مسعود اشجعی چې وو هغه عمره تلو ابو سفیان ورته وی مدینه کې سالو په مدینه کې خو دغه حال چې خلک راجم شیو او دغه نعیم ابن مسعود لا ایمان نه راوړي نو وی خلک راجم شیو هغه ته اطلاع چلو کته واپس ورشه او مونږه مقابله نشو کوله پوه شوې سبانی معنی جوړې کوي سکال قاتسالی دا اوسې سدي مونږ مقابله نشو کوله خو ته دا مسلمانان او يروا چې دوی کینی او دوی مقابله ترانه چې زمونږ بیلتی به وشي اگر هغه مسلمانانو ته وی چې ګورئ تاسو څه د پاره مقابله ته وځئ چرال ابو سفیان راونه وته ابو سفیان راونه وته دلته کې په حمراء الاسد مقام کې نبی علیہ السلام راغه صحابه رال دوی ځان تر مال تجارت هم راوړو دلته کې تجارت هم وکړو وخت تیر کړو او بس بیا واپس لاړل په ګټه سره فائدې سره واپس لاړل نو چې لاړل ابو سفیان هم واپس شو ابو سفیان تال ته په مکه کې دا پیغور جوړ شو ودا ستال اخر سو ودا جیش السویق جیش السویق سویق هغه تطوان هغه خړل او هغه اسکل کنه وی تاسو خو صرف تطوان لته دی وی په لار کې بیا واپس شوی نو دا هغه واقع طرف ته اشاره ده او په دې کې هغه یو کم دیرشم اونت نسوا دغه کوم د قانون د پاره د هزیمت چې د شکست په در باندې ناراضي خدان کې بدا صفات راولي چې ډار بنکه او په داسې وخت کې به خالص په الله توکل کې ها الذين قال لهم الناس هغه کسان چې او دوی ته خلقو خلق سوکتی نعیم ابن مسعود اشجعی د پاپ یو سړی دی نن هغه سره منافقان په مدینه کې نورم یو ځای شو هغه وته وی او کنه بالکل دا خبره صحیح ده سی ویل وی ان الناس یقینا مکافران د مکی قد جمعوا لكم یقینا را جمع شوی دي ستاسو د بیخ کنای د پاره فخشوهم نو یریږي د دوینا نو فزادهم زیاد کدی خبره هم دی صحابه ولر ایمان ایمان فدی خبر دا غ ایمان نور مضبوط شوی ښا ورګه موږ پسې زو وقالو حسبنا الله او وی وی کافی دی موږ لره الله تعالی ونعم الوکیل او خکار جوړون کړي الله خزمه وار دی الله تعالی هغه خکار جوړي موږ موږ الله کافی دی موږ ورزو نو ګوره دا دغه چې کوم دنه د حزیمت او شکست په نه راځي خوستا عقیده به دغه شانتی دغه شانته وي فن قلبو بنعمت من الله نو واپس شو دی بنعمت پاغلوی نعمت سره من الله ده طرف د الله نه د الله نعمت ور سره سو هغه داو چې الله ورته ثواب د غزا ورکړو ثواب د غزا قفلتن کغزوتن سړی چې د غزا نه واپس شي د دې واپسې ثواب هم داسې دی لکه د غزا ثواب خو تیغ ته نه ګوري چې داسې واپس شي چې مطلب دشمن نه راغلی او تر واپس شي وفضل او واپس شي په فضل د الله فضل د الله سو هغه مال تجارت دی خرج کو پاغه کې ورته ګټه او نفع وشوه هغه فضل شو لم يمسسهم سوء ان رسید دوی ته هیڅ تکلیف د دشمن نه طرف نه هیڅ تکلیف ورته رانغی وتبعوا رضوان الله دای بل صفت ګورا ای دیرشم صفت فتح برازی خوستا مقصد با طلب درزا د الله وی نو دوی وتبعوا رضوان الله تابع شو درزا د الله تعالی والله ذو فضل عظیم الله خاوند لوی فضل دی انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه اوس د دې نعیم ابن مسعود چې کوم خبر راوړو او د صحابه یې راولیو الله وی هو انما ذالکم الشیطان یقینا دغه کس چې دا الشیطان ولا شیطان دی د شیطان اطلاقات ما تاسو ته په قران کې ویلو چې کله د شیطان اطلاق صرف په جنی شیطان باندې کیږي کله په جنی او انسی دواړو باندې کیږي کله د شیطان اطلاق په سبانه کیږي په جاسوس باندې کیږي لکه په اطلاق په جاسوس باندې دی انما ذالکم الشیطان یقینا دغه دغه سړی چې دی الشیطان او جاسوس د کافرانو دی یخوف اولیاءه یری دوستان د الله دوستان د الله څنګه یا دوستان د الله دی یا یخوف اولیاءه یری دوستان خپل خپل دوستان څنګه یری نه نه یخوف کوم اولیاءه یری تاسو د خپل دوستانو نه یو خو هغه کوم ضمیر چې کوم مفعول دی اول هغه حذف شوی دی یو خوفکم اولیاءه یری تاسو د دوستانو خپلونه فلا تخافوهم نو مې یریږي تاسو د دوینا وخافونی زمانو یریږي ان کنتم مؤمنین کچری تاسو کامل مؤمنان زمانو یریږي یو دیرشم قانون هغه تر دلته کې برابر شو چې شکست بنرازی فتح برازی خود قوانینو د دفع الهزیمت نه د هزیمت او د شکست د دفع کول د پاره یو قانون دا دی چې د یره بل چانه کې د الله نه کې د الله نه ماسیوا به د بل چانه ډار او خوف دا باندې کې ها دا تر دې پورې برابر شو یو دیش قوانین ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا ولا يحزنك الذين او غمجن نکی تا کسان یسارعون فی الكفر چې منډي وي په کفر کې د یو بل نمک کیږي دا منافقان انهم لن يضر الله شيئا یقینا دا کسان چې دي zarar نشي ورکول الله تعالی ته شيئا هیڅ zarar يريد الله الله يجعل لهم اراده الذي الله تعالی الله يجعل لهم چې او نه ګرځي دوی د پاره حزن برخه فل اخرت په اخرت کې ولهم عذاب عظیم او خاص دوی د پاره عذاب لوی دی دا دا اصل کې چې کوم دی نو په جواب د سوال دی جواب د سوال دا دی چې سوال دلته کې دا راځي چې دا کافران کله ته فتح رااله غلبه ورته رااله نو دا به دوی سره د الله مدد نو الله وینا نه دای له ما په دنیا کې یو برخه ورکولا ځکه چې په آخرت کې د دوی هیڅ برخه نشته او په آخرت کې د دوی لپاره عذاب عظیم دی اوس د منافقانو حالت ان الذين اشتروا الكفر بالايمان یقینا کسان دا تخویفات دي ښا یقینا کسان چې اغسته د کفر په بدل د ایمان کې لا یضر الله شیئا هرگز ضرر نشي ورکول الله ته ضرر ولهم عذاب علیم او خاص دوی د پاره عذاب دردون کړي کافرانو سره عذاب عظیم وي ما تاسو ته ویل ځکه دا کفر ښکارا دی وغټه او د منافقانو کفر پټ نه غي سره عذاب علیم وي ځکه دردون کې عذاب دی نو درد خو ښکاری نه هغه پټ وي الله تعالی عذاب هم پټ داسې او عذاب ورکړي چې په ظاهر نه ښکارا کیږي نو دا تر دې پوری دا یو دا دوه تخویفات شو یو تخویف شو چاته کافرانو ته یو تخویف شو دمکی شو منافقانو ته اوس د دینه پس د باب په اخر کې دا د شبهات او جوابونه کوي نو اوله شبهه دا ده چې یره دی کافر ول چې الله تعالی فتح ورکړه او دانی عذابي نو دا نه عذاب ول خو دوی ګټه ده نو دا به دوی سره د الله مینه کسه وجبي الله و ان نه دا د دوی د پاره نورم د عذاب سبب ګرځي ښا ولا يحسبن الذين دا دا ول شو به جواب شو او ګمان د نک یا کسان کفرو چې کافران دي انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم چې چې مهلت ورکول زمونږ دوی ته خير دا غوردي لانفسهم د پاره د ځانونو د دوی دا غنه فائدہ مند دي دوی د پاره چې ما مهلت ورکړه دي او عذاب می ته رستو کړه دي او دې ګرځي او خرمستۍ کوي نو غنه دا بل د پاره فائدہ من وی الله وینا انما نملی لهم یقینا من مهلت ورکو دوی ته لیزدادو اسما دې د پاره چې دوی زیات کی ګنا چې نورم ګناونه ډیرو کی ښا ولهم عذاب مهین او خاص دوی د پاره عذاب پکون کړي اوس دویمه دویمه شبهه خو مؤمنان خدا الله دوستان دي کنه نو په مؤمنانو باندې الله تعالی دا حالت ولې راوست چې شکست شو دا یو اعتراض یو شبهه ده دا غي جواب کوي الله تعالی ما کان الله ندی الله تعالی لیذر المؤمنین چې پریک دی مؤمنان علاما پاغه حالت باندې انتم علیه چې تاسو یې پاغه حالت باندې هغه حالت د څه ده هغه د اختلاط حالت حالت کوم حالت دی د اختلاط حالت ته چې کافر او مؤمن او منافق سره ګډ وډ دی پته پکې نه لګي الله وای دا سره نه پریدم څنګه بکوم حتا یمیز الخبیث حتا چې جدا کیغه پلیت پلیت څوک ته منافق ته منت طیبی دا غ پاک نه چې غ مؤمن دی الله وای زدا منافق د دې مؤمن نه جدا کوم جواب وشو سوال څنګه او سوال داسې چې الله په مؤمنانو دا حالت ولې راوستو الله وی زکه مې راوستو دا د شکست حالت چې مؤمن او منافق پکې جدا کوم د دې لپاره مې دا کار وکړو اوس چا به وی چې نه بل سوال چا به وی چې نه خو الله دې دغه شان خبر ورکړي وکنه چیرې دا پلانې منافق دی او دا پلانې مسلمان دی دغه شان دې مونږ ته خبر را کړې وي الله وی نه داخل در کوم و ما کان الله ندی الله تعالی لیطلعکم چې اطلاع در کی تاسو ته علی الغیب فغیب باندې الله وی د غیب خبرونه چاته نه ور کوم صرف علامات در تخیم ولکن الله یجتبی لیکن غرکی الله تعالی من رسله د بندګ د رسولانو خپلنا من هغه څوک یشاء او چې اراده او چې بل وحی په وحی سره نو هغه ته وحی راولېږي هغه کیږي او نور چې کوم دنو الله تعالی وي چې چاته غیبونه هغه نور کوم غیب چاته چې کوم دنو هغه نه خېما نو تاسو ته ما غیب نه خولو چې مطلب منافق را ده مؤمن دا ده البته په دې علامات باندې او پیژنې چې جنگ کې شکست شي نو د منافق سره د خلې نه پیژندې شي منافق سره د کردار نه پاغټین کې پیژندې شي فآمنو بالله نو ایمان راوړی په الله باندې ورسلی پر رسولانو د الله و ان تؤمنو کچرتا سو ایمان راوړو وتتقو او تقوا مو کړه د الله نه فلکم اجر عظیم نو تاسو د پاره اجر لوی دی ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم دا د منافقانو ته زجر دی منافقانو ته زجر دی چې منافقان بخل کوي او بیا په دې بخل باندې سکی فخر کوي چې دا موږ نه مونږه کار کوو الله وایي دې په دې باندې خوشحالي ګنا او بیا په اخر د دې آیات کې تخویف هم دی ولا يحسبن الذين او ګمان دې نه کیا کسان يبخلونا چې بخل کوي بما فاغت ذنوبان دي آتا فاغمال باندې آتا هم الله چې ورکړه دې الله دوی ته من فضله دې فضل خپلنا هو چې دا بخل خیر لهم دا بهتر دې دوی دې پاره دوی دې دا ګمان نه کوي چې دا بخل زمونږ دې پاره خده او دا خشه دې بل هو شر لهم بلکې دا بخل شمتیا دې دوی چې دا شر لهم دا بد دې دوی دې پاره سيطوقون زرد چې توق با اچول شي دوی ته توق کول به شي دوی ته ما اغمال بخلو به چې دوی بخل کړي پاغي مال باندې یوم القیامه فورز د قیامت فورز د قیامت باندې با اغمال د تسکول شي توق بې څنګه توق بې حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د یو مار په شکل باندې یو منګور غټه دها په شکل باندې مار راوس راوړې شي او د په غاړه کې بزلون شي هغه مار چې کوم دنو هغه بس کړی هغه بده دې سکه د د په خلی او په تندی باندې بده چی چی چکونو په لګی او ته بوئی زستا غ مالما چې تازه خزانه کولم ولله میراث السماوات والارض او خاص الله لرا اخیری ملکیت د اسمانونو د زمکو دی والله بما تعملون بخبیر او الله تعالی پاغه سبان چې تاسو عملونه کوئی خبردار دی دا تر دې پوری دا تشیو دا اول بابو د سلورم میسی آغا د آیت نمبر 129 نه شروع شوی یو سل یو کم دیر شنه تر یو سل تیایم پوری دا را ورسیدو پدی باب کې سو پدی باب کې درته بیان کل یو دیر قوانین د پاره د بچ کېدو د شکست نه دویم نمبر په دې باب کې درته بیان کړ څه چې دیارلس حکمتونه او وجه په شکست د احد کې سلور دریم نمبر درته پکې بیان کړ د منافقانو لس خویونه په هغه غزا کې چې کله مسلمانانو ته شکست شي او سلورم نمبر پکې درته بیان کړ لس صفات د شهداو او پنځم نمبر وسره لس صفات د امیر او د نبی هغه وسره بیان شو تر دې پورې دا باب چې کوم دی هغه ختم شو